الله بس څه فرق فیصله وکړه هدایت نور په قلوبکم تفرقون بین الحق الله بس فیصله هدایت ما براول یا کامیابی براول او لدی وکړه لسنون او سبهم بختص الله خون فضل عظیم واذ يمكر بك الذين كفروا اغتهم يابتا نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم خلق د مکی دور کې د مدینه والا سره بیعت وشو شپږ کسان دولس کسان او یا کسان په یو کال شپږ دی په بل دولس دی په بل کې او یا خلق وی چې د پیغمبر دی او شو دا مرګي بو سیل ته هجرتونه کوي ای کو فائدہ شو او زه ختمول غواړي چې رکو جرګه نو په دې راکې راغون شو دارون ندو ندو مجلس ته وي دارون ندو ته جرګې دی موږ ته دلته وطن ګجراول ګجرا دارون ندو او دا په روایت کې راځي چې یو سړی شیطان دی او یو سړی په شکل راغلی دی د نجد مراغله ما شیخ نه دیو دا کې رسول ابن اسحاق من قريش من مرات النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لو شيع واصحاب غير من غير بلده ولو خروج اصحابي من المهاجر اليه ما عرفوا انه كان نزل دارو دار واصحاب منهم منع يغير لك سنه وعرفوا الذي لا غشي فاجتمعوا في دار الندوه دار قصي بخلاف التي كان قريش لا تقديم الا فيها ذلك فلا مجتمو کما قال الناس لك والتعدي اذا نشدارك جرګکو په دې وخت کې یو مزحمه ورته مهراب ابلیس علیه الانا کیه شیخ جلیل علیه بس غړي جامع اوسې مشسره دروازه مولا دې جوړې ته څل ولای منی شیخ اذا نجا خبر شمه تاسو وعده کړی دا زه حاضرې کوم زما خبرې کوم شیخ نجی چا کړه لا والله ما هذا دا سرای دا والله لن حبستموه كما تقول لا يخرجن امره من موال الوفد خبر به خارج من دروازه نه خو مرګي دی راشي او حمله به وکړي تاسو لا اخلاص دي بیا به منظور ورشي یا بس کول دا راي بل ول کړه لانکی ابو الاسود ربيع بن عمر وباس د وطن او د وطن نه وشو چې کم دی خوخي کوسي موږ دې خلاص پیدا خرجان نه ولا ایمان ولا اهل ولا حق وقع دغه پر شي چې کوي وفرق من خپل کار بشي خپل الفت لکه څنګه چې شیخ نه جوړ لا والله ما ذلکم دا رايت دا رايت د دې خوګو خوګو ورته وکړه وحلاوه منطقي منطقي دې خو خوي خو منطقي خبره وغلبت العقل بالرجال دخل په خبرو باندې غالب شي ما ياتي به اکدا کار مکرو خطر دا دې بلا کې قبيله عربو ته داري مو په تاسو غالب شي او دا خبر بیا برک تاسو ته پتاس په وطن کې وا حمله درماني کو تاسو ونی شي دا سره بوک کې راځي مالک دبر في رايه غير بلا ابو جهل تمام یو رايه ده لما كان تاسو بلا وګورئ ابو الحكم وايد زما رای ده د هرې قبیلې نه یو ځوان سره یوازې مضبوط د خله سب په کلی کې غوښ هغه ته به ورکو ټول پرې کوم اته به ورته چې ورشه ټول پښې په دې ګورو بیا درته راځي واحد نو مړ به کی راحت په دې بیان او بیا د دې قبیلې نه هم بدل اخلي د دې ټول هیڅ غسته کولای شي کنه دا په دې لګا منو هاشم ورته هغه چا چې باید نو کوچاراو دې کوي قیمت کوي رسول بیت الله مطواف کوي او په حجر اسود رسول د اله نه یریدو کومه تر تدبیر کوي بس نو خاوند طاقت چې اله نه وده رسول د الله په غار کې په امن او د الله په حفاظت کې ورته کوي او زه ما شکر لکه ما د خلکو څوکۍ کول او د زنه مو تم کولم او ځان نه قرار ورکړو چې یا مړ کوي یا مکاتب کوي ويكون القوة دې په تدبیر په الله تدبیر کوي الله تدبیر کوي یا الله تدبیر واپس کاو الله کا تدبیر کوي دا مکر اطلاق کوي او کا کنه کې مکو مشاکله او کله چې سړي په دې آیاتونو زموږ سره ملګری قالو قسمنا مور لو نشاء كنا غير لقلنا اسلامون وقفت في ويل ودا نظر من حارس فيلو تاسو ګوره د پیغمبر یو خدا خبر اوري زه د ویلا ولا تیاری خبر نه کوم ته اوس کوم څنګه خبر نه کوم د عجم خبر نه کوم دا ټول کړی دا ټول نه کوي بعد خبر یو کړی ټول په خوشاله دي نو نسبت چاته کوي استاد قول لازم دي زمي استاد کې راځي لكل لمن الذين كان رئيس مقاضي فقط مشرو او قاضي يقول بقولي ولا مجرد ان هذا نه دا خبره مگر قصې د مختنی اساتید الصوري وإذ قالوا هذا وقت من التكبير وإنا وقت سوق نظر دې سبب بوجال تو ان كان هذا الحق دا خبر حق دین دې کستان په عام تر راځي تا راو له عمر خان تر پر اسمان یا څه کوم ته عذاب درنه مدارک بلوا تاسو رپورټ نه نو خاطر خبر معاویه کې یو سره راځي د سبا معاویه په توي څومره کم اقلام خلک وي تاسو خلک مشرکلو که زه خبره ما به ته وکم پرې خو خو څوک دا پکې سیمن ها ان كان هذا هو الحق من ربك من عندك فانت من عباد السماء او اتنا وما كان له معذور الله دې سزا نه ورکړي عذاب نه ورکړي انت تهين ته پکې دا یو مسله شو چې یو نیک سره په یو کلی کې الله عذاب اگر چې مونږ کړی دا څه پوښتنه دو جواب شو دریم دا چې د دې په خېټو کې د دې په املاګانو کې بچي به پیدا کیږي او ایو الله تر دې دا په کې وایم وایم ما کان جمله اسمه هو الحال نو یا بخشش دی غواړي کمزوري ایماندار غواړي په دې کې خلک دې په کلو کې اوسې کې هغه یا دی به غفران کوي یا به الله ته رجوع وما لهم الله يعذبهم الله ثم انا لش الله بسزا نور کوي عذاب بنور کوي او دي خلق بندي د مست حرام نه بیا تعارض پیدا کا مخکې د عذاب نور کې چې پکې او اوس الله عذاب ولې ولا ور کوي او دې خدا کار کوي نو مې الته پیغمبر موجود دی نو نه ور کوي دلته ولوتین ور کوي دا مې دې شي خبرې نو به ښکنه خلق بند مسلم وما كان اولیاء او دي حقدار د تولیت نه ما كان مستحقين يا جماعت الحرامي د جمعه د تولیت حقدار دي جمعه په متولي سوق غل دا کما صدخور جوارګر نه سوق بوي ان اولیاء مددگاران د حرام متولي لدي مگر مستحقين حقدار د ولایت سوق دي عمل خو بغلم دا کمال به هم صدخور وغرت سبوي حقدار سوق دي چې مستحقين خلاص خبره دا شپه د فقه مسله متوالی وخته اوس پکې روح المانی خپل خبره کوي کنه ولی خو دوست الله ته وای کنه د الله دوست ته وای متقی بیا بمراجی کنه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون تاسو هم څه وګورئ اباظ المستعملي ولي چې احکام شرعي دي او دین محمدي پری دي او دا کوم خبره کوي دا فنا فی الله دی دا حق دی او دا پلان کې دی او دا حقیقت دی او دا وفضل یادین او ورثه منهم فی عیر ولا نفیر نه په قاتل کې مرګ دی او نه په جهاد کې په فوج او دی وی ځان په عبادت کې مشغول کی کنه دا دې منځونه کې دې محجوب شي دا الله او دغه په من کې فرض ده ومن تمسك بشريعت مخبول اچو بشريعت نه کلک شو دا دوکه شوی دی او دلته یو باطن نه ظاهر داری خلاف ته په باطن کې ګوره دا چې نشته دا په ظاهر کې منځونه دي روجي دي حجونه دي دا په باطن کې نه دي په باطن کې هیڅ نشته اذا هو عرف ان حد القيام فعل مجسي ورفعت وكما زره چې خلک ایمان بیا به دا مان د دې خاص څه کې حسد به خفقان شي سبب د خفقان شي بیا مغروم شي اته چې کاته شي جهنم ته بدل شي دا ولې به جهنم ته کې یمید الخذل یمید الله الخبيث دې لپاره چې الله ځان دې ګندا د پاک نه مسلمان او کافر او بغیر خبيث بعد وبعض مؤلفاته فیکوجیان یې دې دې کې او بغیر په جهنم کې دا کوم خالص وای کافرون ته یم ته خدای کې خپل کبر او دښمن دښمنی نه یو خپل مقصد تیر شي ګناهونه به ټول معاف شي دا قران هم دی دا حدیث هم دی ان الاسلام یجب ما قبله ويعود کدی واپس بیا فقط مزه تیر شوی دی سنت لا تل اول عادت څنګه مخکنو کې ضرب ما کاوشي لکه چې دوسر فقار دي دا د سره په حال اسلام قبل څوکي او مسلمان جوهر ته ختم شي دا پرې کې راځي د 102 شروع کړی دا زاد المعاد فی هدی خیر العباد بیا ورته یا ایو النبی یا کفار منافقین خو دلې مې داخلي بیا راځي jihad د دشمنان د الله په خاطر کې فراغه لو جاهر جهاد کې حدیث لري المجاهد من جاهد نفسه فی ذات الله والمهاجر من هجر مع الله دې مې jihad د لفظ مقدم شو په jihad دشمن من بخار کې ځان سره jihad نه کړي نو بهر jihاد نشته او د دوار عمر کی یو بل جهاد دغه دشمن دی د دوار جهاد نه علاوه کې څرته شیطان دی سره باندې جهاد نه او رسوا کوي او سوسی او تکي دا مقابله بم کې دا روان دی روان دی 102 103 104 بیا عبادت هو په خپل جهاد کې سره طاقت ټول سب کول او د الله د دین په مبارک له شانه جوړېدل نو دا روان دي پنځ کې شو بیا روان دي یا ته شیطان ته مکه شیطان څنګه وسوسه اچي شبهات باندې کوي عقیده خراب کوي دا هغه د پاره وکړي احداهما جهاد وذبت ما يلقي اليه الاب من الشبهات والشكوك القادم في الايمان دویم جهاد وذبت ما يلقي اليه من ذاته وعشاء فالجهاد الاول كان يعني نفس يقيني جهاد ثاني كان يعني نفس صبر وي الله بارك روان دی په دې آیت باندې بحث کوي دا هم خسرن دی والله على كل شيء قدير هو شيء ان الذي غنمتموه ان الذي ما موصولا او لکلو پکارو چې دا ما ځان شي ان ځان لا عادت داخل او د قران د لیک سره بم دا بحث نه کوي دا عادت مطابق دی کنه دا ځان لا بحث او کان حق وان تكون سورتن هو شي کوم شي تاسو غنیمت کوي غنیمت مخکماوی چې کوم کفار نه مال حاصل شي په جنگ سره او که سکوی غنیمت یو شي د سکوی فه چې ان واپس شي بلا جنگ دې ته کوی شي او من شيء حال کونه قائم من شيء جسم دین یو کلب بحث بینه کې دین یو کلب نو بیا به تکي وشي فان الله يقص فواجب فحق ثابت دي چې الله له ورکه پینځه مال د غنیمت کې حاضر شي دا به پینځه ځای سلو حصے د غنیمت شوي او دا پینځه حصہ په پینځه ځای په شپږ ځای تقسیم کړه لکه په پینځه ځای تقسیم د الله ذکر پکې دبر وکړه اکه دا الله ذکر سره کې ولا غره حصہ ورکې دا ابو العالیه نو بیت الله شریف کې دا هغه مطلب شنو علماء دا الله ذکر پکې تبرکن دي او رسول له ورکه چې رسول ژوند دی نه رسول باخلي یا مالک یا ولی مالک خپل حاجت پوره کوي چې رسول له رسول وفات شو هیڅ خط مشوه دا چې رسول نشته خپلوان د رسول حق شته او شته یا نشته احنا په نشته دي که غریبانان حق شته د فقر د وجه ټول مخ کې دي کوي یا نشته او بیا یتیمان دي مسکینان دي مسافران دي دا د احنا په تقسیم شو او د ابو العالی تقسیم یو حصہ پکې الله صلا ابیت الله تورکا او یو حصہ رسول صلی الله علیه وسلم او بیا حصہ پیغمبر خدا د شکر مالک وی د خمس تخمیس د لازم نه دی پینځه په هغه ورسته واجب دی بیا دا رائے دا ک پیغمبر باندې په خپل کوم څوک بادشاہ موجودي هغه تقسیمای چې په کم مصارف کې سر کوي او دغه دې نشو مصارف شو او شافعي وی سلب بدکر نه ورکو دا غینه چې څه سب کیږي څه خرچه دې بدل کو بیا به باک چې ورته تل خمس مسلمان په مصلحتونو کې په قلاګانو کې څوک چې شریعت لري په هغه پسې او آلات ته ویل شرعیو په دې پوښي اگر چې اول سره شروع کړی امامان مؤذنان اگر کومال داران او باقی هغه کسان چې دا کسب نو مصالح د مسلمانانو لپاره غنه به ورکو نو تفصيلات کوه دا کله که تاسو ایمان راوړی په الله باندې نو دا کسب کوي نو په حق واجب انه مسهول الله پینځمه د الله را او د رسول د اخري په ان الله خمسه وللرسول وذي القربى ولتان مساكين السبيل ان كنتم امنتم کتا سو ایمان راي په الله باندې دا طریقه بکوي فعلم انه تعالی جاركم وما انزلنا او ایمان وی په هغه شی باندې چې الله لګي په خپل بنده او تعبیر په عبادت سره مخکې موږ ویل عزت ته ګوره د الله خاص خدمتکار اضافت ته عبادت نه تا تشریفا یوم الفرقان پورغی د فیصله باندې د بدر ورستا یوم الفرقان وی پرې کې د نیک او د بد د حق او د باطل فرق وشو او دایو الخط یوم التقى الجمعان پاورمن چې دوه ډلې جمشي مؤمن او کافر او الله تعالی دې په دې سره ویلو علامات قدرت دي فرشتي دي مدد ته د په هغه مدد او په هغه غلبه ما تاسو ایمان دي او الله په هر څه طاقت لرونکی دی دام کولای شي لاسي وشو نورم کولای شي اس انتم دا واخر القران کوم وخت و يوم التقى الفرقان يوم التقى الجمعان کوم اس انتم یا اس خو ځانکم یا هغه وخت چې تاسو وي په طرف نږدې د مدینه او کافران په طرف لري د مدینه او جماعت تصورو چې قافله او تلوي کسانو اغي راغي او لارل مخکې نو ویلا جنگ څخه پر شو چې قافله پس نو ورکو او جماعت تصورو چې او خاتو خان والا اسفل منكم استاسو نه قد تو دریا په غاړه دا دومره وګت تفصیل لپاره کوي ودلته نقل کوي وجه الاطباق او د جار الله خبرې کوي وې دا اصل کې نقشه او تخکار کوي چې د نقشې تاسو معلومات وکړي نو تاسو په شکست کې وای تاسو طرف کې وبنوي تاسو طرف کې شګي وي د سکر وبنوي د او د سوبنوي د جنابت لرکول وبنوي او ځوکه شګلنه وه او دا هغه هغه طرف چې هغه ډیر مضبوط وو زائد اسباب سو چې هغه دی غالب شي او تاسو مغرب شي نقشه ورته وړاندې کوي او د نقشه وړاندې کولو مطلب چې الله تر څو احسان کو تاسو په سهارت کوی او په سهارت نو دا هغه تر الله پاک دې پوښتنې د دې عبارت مطلب څه دی وجار الله هذا مراد الزمخشري پای په هغه توقيت وذكر مراكز الفريقين وان العيد كان اسفل منكم الاخبار من حال الدار الى قوه الشان العدو دشمن په غلبته او شوکتی وتكامل عدته وتمور اسباب العدة له وضرب شان المسلمين فدي بوشي دا پسی و انتباس امرهم و ان غلبتهم و ان غلبت هذا الحال الا سن دا غلبه پدی حال کی ذات الله صنعته باو کی دشمن چو په طرف نزدې د تاسو وای په طرف نزدې د مدینه دنیا نزدې عدوا طرف جانب نتاسو نازل وای د خړګي او د کندې په نزدې طرف د مدینه د خپل په دنیا دي تاسو او دی به مختلف شو په جنگ کې یا به تاسو په شاشي وي یا به او ظاهري اسباب خدا دي تاسو په شاشي لري ځکه تاسو شمیر کم هيبتم منهم ويأس من الظفر عليهم يريبا او نا امید بولی دسلام ولو تواعدتم کتا سواغي وعده کړی ولا خپل ولكن تلاقيتم لكن تاسو ملاو شو به موعده يقضي الله امرا چې پرته الله یو فیصله چې مدد کوي کان بولج د الله تعالی لازم او کیدونکو او ليهلك چې تباشي چې هلاک شي هغه چلاکی چې واوي دلیل نه پس هم هلاک شي دلیل نه پس ان مرا واو رساله البینات موجود وي د دلایل یا بعد وي ويحيى او ژوند دی پاتې شي من حیا یا سشي يحيى مسلمان شي من حیا سشي ژوند دی مسلمان دی او د الله په علم کې بعد بینات پس دلایل اصل کوئی عن فمان تجاوز ہے واوی دلائل دلائل نفس او اللہ سمیون او ذن کے لئے او علیم واقف کے سوچ چی کلمی لکو فروی اغ اولی سوچ چی آقی لکو فر ساتی اغام مغین خبر دی بیا وته نقشه پیش کړي هغه ته مهمیات کا یریکهم الله چې الله کا ته خودل پیغمبر ته مخاطب کوي ایز یریکا چې خودل الله پاک کا تا څوک خودل هم دی یری خودل لیکن عام علماء دا بل کوي خود الله پاک تا ته دی په خوستا کې لک ولو اراکهم کتا ته خودلی ارا خودلی الله پاک کتا ته هم دا کاتنا کثیر ډیر لپشلتم تاسو به بوزدل شي وي لاوی خطاب چاته وکړو پیغمبر ته ولو اراکا او لپشلتا دا ولې لپشلتم پیغمبر ته بوزیل راځي کوي بلکې قوم ته راځي کوي مسلمانان ته راځي کوي لا جوبینتم وهیتم الاقدامه او یوی کی صیغه د مضارع دا ارا یوی او دا اذ اراکهم الله فکا خلا صیغه ماضی نا غزار خبره ناشنا غو حالت ته خلق ته تازه کې بار بار موایو صیغه د ماضی پکاري انتی مضارع جوړو د پاره چې ناشنا غو حالت تازه شي ولكن الله سلم الله تاسو بچ کړئ انا عن السلامه من القشد والفراغ ولا غرار د ګلام تاسو مو جګړه کړې او اختلاف وکړو چې جنگ کو او کنه کو تیخ تکو امر القتال وتفرق اراكم في الصلاه والقتال الكرام الله واخد ته په خبر سينو باندې چا کې بوزي او چا کې صبر دی چا کې جرأت دی چا کې جرأت و اذ يري باو کې خود الله پاک او کار ته کمول دلته نقل کوي ابو جهل ویلي د پیغمبر ملګری خو د اوخ خوراک دی نو اوکله د اکل په جزور دی بیا اعتراض کوا بیا پکې مخکې موږ سورې اعلی کې آل عمران کې ویلو یراو لهم مثلهم رأی العلم ویلو کنه التم سوال او اعتراض کړو دلته هر یو بللو بل خپل ځان نه بچل او دلته کم نو وکان هذا التقرير في بدايه الامر دا دشمن دی دغه مسلمانان دی او د دشمن ولر دی یو بل ته ګوري نه کم دی مسلمان کم خکاری دی لپاره کافر ته چې تر هیبت ګران شي په کار وو تختی جنگونه کی ته تیار شي جنگ راشي بل ځان تیار نه کړی شمیر خو کم دی سره ځان تیار وسله راو موټغرو بس ځان تیار ورونه کوي او واپس کیږي او دا مو وایي چې نازل په کافرانو کې خبر عامه ده چې میلاو شي د کافرانو سره یا د باغیان سره فثبتوا للقائم شيء ثابت قدم شيء للقائم شاکوي واذكروا الله كثيرا الله دې دې یادوي په دې میدان د جنگ کې هم الله یادوي په تداعي القتال الله اکبر دعاګان لعلكم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ لکه تفلحوا بسم الله شي یا راجینا ان تفلحوا په دې یاد کې خبر ورکړي چې باندې لا پکار دي چې د الله د یاد نه غافل کیږي نه او الله یادول په دې مواردو کې دا غټ دلیل دی د مینې او د محبت نګوري یو بندا د مخلوق سره محبت لري مسوي مطلب دا چې یو سره په ظاهري محبت کې ګرفتار وي هغه دا خبرې کوي نو دا الله محبت هم سره کوي او تابع شي دا الله او رسول ولا تنادوا اختلافات مکوي باختلاف آراء كما فعلتم ببدر وأحد وتذهب ريحكم هوا بملا رشي لفظ ترجمه هوا بلا رشي او د عربي عادت داري كما قال اخبش واذا خلق فالسوال غالي دا لفظه د پاره د حکومت حکومت مقدم شي لکه څنګه چې چا حکومت دي نو شوي دا احکام شوي دقه شان دي هوا چې راشي هغه هم شراول کوي او خلق وي حبت يا فلان لاري حکومت او صبر کوي په سختو د جنگ باندې الله د صبر کوم سره بل امداد او الاعانه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم مجوړيږي مکیږي په شان راکسان چې راوت خپل کلونه لا ولا وتري خو عمل کوي بیا بد بد کوي بطرن د وجه تکبر ورئاء الناس د پاد خورو خلق دلته نقل کوي روي ابن عباس ابو سفيان چې وکړل چې ما قاتله محفوظه کړه مطلب یاد دي کنه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم خپل مزه ته ویلي چې قاتله دا مال پکړي زیات ته او سلوي کسان دي زجر التا ابو سفیان خبر شو نو سړي ویل مکی معظمه ته د خپل قافله تنظیم وکړي دشمنان مسلمان سره وتی التا ابو جهل आवाज وکړو ایرکم د خپل قافله اموالکم او دا خبر شو بیا ابو سفیان دا چې راوځه دریا په غاړه باندې واوخت چې مسلمان څنګه کړي نه ابو جهل توینا او چې قاتل حلال الله او محفوظ شو دې شو سره ده هغه یې بقا ور کوي دا موږ خپل جنگ کوو لازما به کوو ان چې فقط کلمه البعير فقال ابو والله لا نرجو حتى نري بدرا بدر تبرو ونشرب الخمور شراب بسكو وتعذف على القنات او جنکی په تنبلو وهي وانت بها من حضرنا من لنتوك شي مهمان بدل الذي غلب ډوډۍ ورکو فواقوها را ولكن سقوك ات المنايا د مرګو کافي وسکلي بدل خمر شراب په ذمه دي ولا عليهم النواج جنګو خود په جنازه یو کړی بدل قنات اموال د دې غنایم شو دې موږ به خرج کوو په شرابو کباب باندې اغلال غنمو ويسدون او دا عطب دی په بطرن باندې په اعتبار د معنا باندې په داسې حالت کې چې خلک به بندول د لار د الله نه نو هغه مو کولو شي نو هغه داسې داسې ګرځي چې هغه حاشي باطرینا مرائینا ويصدون سبيل الله الله سبحانه وتعالى موفق دی وإذ زين الشيطان أعوانهم هغه وخت هم یاد کا شیطان خپل عمل ښکار کړه ښکار کړه وقال ورته لا غالب لكم اليوم نن پتا سو زور ور نشته لاس د حارث بن هشام دا ابو جهل ور دي پراسو وی شرط موږ پرې دی په دې حالت کې اتخذنا په حالت اغه اني ارا ما ترونه فقال والله من اغه دا سوق دي الا جاءت يفرد دا سفخ خلق دي اسرب دي سینه د حارث باندې گزار کو په خپل لاس کو تختیل مکه ته جلال خلق خلق شي کس ورده شو ودا شي کس چاو کو سراقه خبر ورسېدو او استاد ټول خبره مې حتی تاسو شي کس ورده شو فلما اسلموا فوشوا الشیطان دا خو ترجمه شو لیکن د روح المانی خپل ترجمه داسې نه ده د غم کې شي شیطان غل سوی په شکل دی وای دا ترجمه کوم د حسن بصری او د بلخی اسوي دا وینا نه شي پس ذکر وتوسوسه اچولي چې تاسو غوښنه زینو شیطان اعمالهم وسوسه کافرون او بل هغه مؤمنان دي چې دا ایمان دایي په ځکه لا قرار دی ونه دا نه مسلمانان راغلي دي وفيتهم من قريش اسلموا مكة وحوصوا أباهم غر هؤلاء دينهم دوکو ته ایمانات دین دی و دغه سو جال کسان دي او دا یو لا زره تاسو مقابله کوي کله ټک په شاور کې کله په مخ ورکړي اوس لو خو داخلي په چا باندې په ماضي او دلته خو تیار دی وی دا خطاب دی پیغمبر یار څوک چې کېږي شي خو لو د ترجمه مضارع ماضي نو ولو رأيت ولو رأيت نو ترابط شي راته وشي بیا خبره کوا چې دا خبره خو راته نه دی دا خو ترا دی آینده را نو ماضی دوه قسمه وي یو ماضی تحقیقی یو ماضی تعویلی وي آینده خبره خو یقیني ده نو دا ادا ترا راته شو او ماضی شولا او ماضی تحقیقا نشولا ماضی تعویلا شو ولا بد عند العلامة من حمل من المرجع حول الفرض والتقدير او یا ظلام نه ډیر ظلم نه کوي او دا لري وکړه کوي یو سره ظلم د بل سره ظلم د بل سره د هر باندې سره ظلم نه کوي نه ظلام دی اوس کدا دی آل فرعون دعبهم کدا دی آل فرعون مبتدا پر محذوفه عادت د کسانو پشان د عادت فرعون والذي هو قبل الماكنه فرعون المكي کافر شو آیت من الله باندې ونی والله دې په وجه ګناهون دې باندې بشک الله قید مضبوط ته سخ عذاب ورکول کړي سو په ځای بچول شي بیا وی ذالک دا خبرې چې هم ثابت شوي دا عذاب راغی په دې وجه باندې ان الله لم يكون بيننا حالت نه بدل شي کافر او کافر دي نو دې جواب کوي برابر چې احوال داوی صادقه مرضیه صالحه یا اهون د حالت حادثه مخ کی حالت یا اسلام وی کفر شي خامل وی بچي یا مخکم کفر خدای نه سیوا شي مخکې مشرکانو کافرانو اوس پکې تکذیب د پیغمبر هم تلکو نو حالت دا غینه بدل شو زیات شو نو دې له حتره حتی یغیرو ما بیا سپوږ شو خبره ندی الله بدلون کې د احساناتو چې احسان کړي پچا باندې حتی چې مغیر کی بدل کې خلق هغه شپه الفصدی باندې او الله پر څه کوي او دن کې پوهیږي کله د عادت راون بیا وایو عادت په شان د عادت راون تاکیدا او تکرار کو خالص تکرار نه ال تکذبو شو او دلته ال تکفرو شو دلته تکذبو شو په شان د عادت راون نو څنګه مخکې شي تکذیب غاتون زمونږه درب نو هلاکم کو د ګناهون دی باندې او غرقم کو فرعونان وکل هر یو د دې فریقین که فرعونان دي او کذا خلق دي قلیشان دي ظالمان په کفر او معاصی باندې ان شر الدواب عند الله بشکا دیر ناکارا د جاندارانو په نزد الله باندې چې ضرور لري هغه څنګه چې کافر شي دي کړک دی په کوبل ایمان راوړي الذين اعتمنوا على تاثر محرک لري اصل منقوز عدم بیا وته یو هغه خپل په هر ځل کې او دی ځان نه بچ کړي د وعدو د ماتول دی وای آیت تعبیر نه یو جماعت وي په یود بنی قرزو کې وعده کړی و د پیغمبر سره چې د دې خلاف حمله بنکو د مشرکانو مدد وکړو کوسلو باندې فقال نسينا من هرشو بيو تمالو سلا فنكسو وما لهم عليه يوم الخندق مخي كيوا بيا يوكلا ولتكرامون الى مكة فخالفون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخره بار تقديرو وی برو خوره دی هر سوک چوی خدا پا خلاف نکا بیشتکا دیر ناکارا دا جاندار و خلقونا فنز دا اللہ و دا اللہ پا پیسالک اکسان چی کافر شوی دی کلک دی پا کفر کے او ایمان نرم او دې تو سره معاهده وکړي بیا ما ته خپل وعده په هر ځل کې او دې لا تقول نه غان نه بچ کې د وعده د ما ته ولونه نن سبا هم دا چې سوال کوله په چارو شو ځکه چې زمونږ صدر پرویز مشرف دی او ډېر غسړې ښه سړې دی نو دې و دې داخله پوه شو لیکن که چا قران ویلې وي د امریکای په معاهده باندې چا اعتماد شته کله معاهده کړی دوه درې تلو پنځوس کاله وشو څنګه معاهده کې پس ادا کشمیر مسله داسې لاله او د هندوستان د بنگال مسله داسې شو او د افغانستان مسله داسې شو ادا چې پکې واري او دا درو وو او دوی وایي چې په سیګه په اعتماد دي او حدیث کې راځي مسلمان تړې ګوره دیو سورینا دوزري چې چل کې نشي کېږي فرق بهم نکل بهم ويا وفدي باندې تسلط کړی په وجه باندې من خلقو مستنی خلقو دې دا سزا غانې ورکا دا سي عذابونه ورکا چې نور سبق حاصل کی فإما تستقبلوا كتغالي شو قديم هذه فجن كي فشر خوارو ورکا بهم ددی په وجه باندې دا بلا ول کې دې ته صحیح نه وایي استعاره دي کنه بیا دا لري مناسبت دي چې گزارل دې ته سوي تخیلیه نو گزاره ته ورته پریدا علا سوای په طریقه برابر باندې چې تاسو هغه برابر دي سوي لزوم الاعلام اکثر علماء وي اعلام په وخت په اړه چې مدد وادي لکه شپږ کاله واده ده تیر شو بیا په کې واده مواصلات هدي معلومه یا وعده ما تکړه او مشهور شوی نه ده او کوم مشهور او ما ده نو بیا پکې خلک خبره ورته نشته چې مو تیر شو یا وعده مشهور شوی ده نو بیا پکې حاجت نشته لکه مکی او غلا وعده ما تکړه او دا وعده شو اگر چې پیغمبر خدا ته متنی شرک رمو سوال ما تکړه دا چې معلومه دا ګور روان ده کنه دا روان دا غدک د مکی خلکو پیغمبر خدا او دی وعده وکړه چې لس کاله وجنګ کو ٹھیک شو په دې ملک کې د ابو بکر راغلي دي د قریشان سره معاهده په مستاد کړو ابو نخزاعی د پیغمبر خدا سره بیا د ابو بکر ابو نخزاعی مکه ورانه د خانه نو حمله کړل د ابو بکر په ابو نخزاعی باندې او قریشان دایي تعاون کړل په سلو باندې په وسلو باندې او دا د مشهور شوی دا دا ته مشهور شوی دا دا غینه پس بیا پیغمبر خدا باندې ویلي چې الکه جنگ کوو او خبر شي ابو سفیان خبر سره روانه ما اسین دی ویلي بلکې تیاری شروع کړه چې کله تاریخ ګوري تفاصیل ګوري احادیث او تیاری شروع کړه او په دې وخت کې خاطب کې راځي بلتا د بخاری مسلم حدیث دی د نور کتابونو هغه یو خط لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تیاری کوي د جنگ او خیال نه راځي چې ستاسو خلاف او حدیث کې راځي چې پیغمبر خدا به چرته وضاحت نکاو چې پلان کې راځم ځان د جنگ تکبیر دی البت تولی به کوله پټ پټ اشاره به کوله روان دې بخیل ته مردان تپوتی مردان سمره دې لارې څنګه دا داسته پوښتنه نو دی وخت کې حاطب خط لیکو او ورته ویلې چې پیغمبر خدا روان دی او کيوا دراره هم الله ولا غلب ورکه یاد کړی ها او دلته خو درته ټول سیلاب دی پر انتظام کوي خط ورکه یو خزل دارین یې سارا د بنو هاشم وینځه هغه له لکه په یو کړی چې دا والا او دا خط ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی سره معلومات شو چې په خاص یو ځای کې یو خبر روانه ده دا غي سره خط دی مرصد دی علی دی مقدار دی وغیرہ کې یو وشت شي چې ورغلو خط را کوم خط نشته خط را کا نشته دی را کوي کوم جامې له وس نو خط راواسو کې دی خطوط سرنا سو کې دی لنګ د غوټي نه راوستو او بیا راغی او حاتب چې رشد حاتب نه دی ابدا حاتب اسن چل شي حاتب وی یا رسول الله ما تر کړه مهلت راکا نو منافق یې مونږه کافر ما مرتد شي نه ما بدل صحابي خدای دې سره زمان تخذدا بچی دي مال نه او دوی کې نه ماتل کې زما دلته ډله ده تعلقات مې دي خپلوان نشدي او ستاسو خبرې کړم چې نشدي د دې ته خپلوان دي د خزو د بچو حفاظت پای کوي او زما یې نشته پیغمبر خدا فرمایي چې خبر دې کله حاتبه اشتیاقي عمر فاروق یا رسول الله مخرا بیا سره په سورو هما منافق دی راز پاش کړي او ورته خبر نه دا بدري دی او شاید چې الله بدران تویلی افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم کوي چې څنګه کوي ما بخیل دا پکې دا غي سره کوه نو څه کوه بار تقدیر دې خلق عدم تک او په دې وخت کې بیا بل خبر ته هم کومه ما په یو زمانہ کې مولانا مولوی د جهاد د کشمیر خلاف په یو زمانہ کې نو دلته د حضرت معاویه متعلق او دی رومیان هم ته معارضه شوی دا حضرت معاویه سره روان دي په دې لارې باندې لکه دا اوس د رومیانو د ایټری وغیرہ د سره محاصره کړه د شام اخوان نو پدې کې روان دي نو چې تاریخ پلان کې راشي نو زبر ناګانه حمله وکړم اخوا لکه چې وعده کوم پر شي یو سره روان دي روان دي وی وفا الله عدو وعده پر کول دي وعده کنه وعده دوکې مکو څنګه چې د چاک د څخه مو هدوي د پډاګه ورته د خلق په دې کې نه څه چې دا معاهده ته راځي د دنش ته راځي د همت ته راځي په منځ کې ودو لا کېږي هغه په دې کې دا نه او ته په خاطر ولای پوجو واپس کړه بار تقدیر چې سړي مطالعه یې کوي کنه او بس خبر درته وکا څوک خو وخی جو هغه سره یو سوایا څوک بد شي دا غره لپاره بل سوایا نو دا خبرې کوه یعنی ته پوهیږي فهم بیس او ورځو دا وعده انت على سواء د برابر تر تاسو دا نه بشک الله دوست نه کوي خیانت کوونکی ولا يحتمل الذين كفروا ندي غني كافران لك الذين كفروا فعلشي ولا يحتمل الذين كفروا او سبقوا چې دی مخکې لاړل مخکې شو په الله نه ان اخلاص او مفعول ثاني پکې مفعول اول پکې حذف شو لا يحسب الذي كفروا انفسهم سبقوا ندی گئی کافران چې انفس داغي چې دي سبقوا مخکې شو د الله نه د زمان مخکې شو الله نه اخلاص شو الله نه چاوي نه په يحسبن کې پر ضمیر دی راځي ایماندار ته لا يحسبن قبيل ومني لا يحسبن الرسول لا يحسبن الحاسب نبی گنی جماعت پہ ایمان لاؤ یا رسول یا گن کے سبھی نے گنی اللہ کفر یو پور شو اور سبقو بل شو نبی گنی ہرا گن کے یا پیغمبر آ کسا چی کافرانی سبقو خلاص ہو مخ کلار ان خلاص ہو انہم لا یزون دی اللہ نشی کمزور کن دا اللہ نخلاص دے نشی واعدوا لهم تیار کړئ کفار لپاره مستطاعتم کوم استطاعت وی من قوت طاقت ومن رباط الخيل او جماعت تاسو یا تړل د اسونو دوی خطاب دی عام ایماندارو ته مامور به من وظائف الكل عبد القتال الذين بذل امر وهيل خرابهم يا ټول کافران مستطعتم من كل ما يتوقع به في الحرب كائنا ما كان چې په سبا د جنگ کې ریشي طاقت موندې شي په دې پوښوي او دیتا ما به القوه دا ته مسوي عین قوه عین طاقت مبالغه تنو تیار کړئ د پاره کفارو چې طاقت لري تاسو طاقت چې څه طاقت لري تاسو چې په هغه طاقت راځي نه غوړي تعبیر سو کو طاقت مبارکه تا ابن عباس وايي چې مراد قوت دې اقسام د وصلو اکرموي قلاغاني هي الحصول والمعاقل د بندش زینا په روایت کې اسونه نارینا بل روایت پیغمبر خدا دا دی الا ان القوه الرمي قالها ثلاثا دی ویلی او ظاهر دا چې عموم دی هر قسم طاقت قلا پکې دنکا اسونه پکې دنکا او د څه پکې روان ته پکې پکې دنکا هر څو قدرني ځکه په وخت کې زیات شي په دیو نو دا پکې څه لکه څنګه الحج عرفه حج عارف عرفه مطلب دا نه چې بل سندي ته پوه شوي ما یو خبره کوله او بیا کوم وانما ذکر هذا لانه لم يكن له في بدر استعداد تام فلبه على مثل غير استعداد لا يتاتى في كل زمان فبدر کې تاسو تیاری او برابر شوي الله پاک په طریقې د خاص عادت باندې کار وکړو نو تاسو خیال چې هر وخت به کوي دا یو ذکر کو په بل کې استعداد خام نو نو خبر شو چې دا مرض د استعداد دا په حق کې امکان راځي تاسو خپل تنظیم کوئ ته پوښتې کنه جنگ کې تنظیم وکړي او دا بره چې په الله ملان سپارل دی رواني ما دا باندې دا خو می زری خبرې وکړي وانت تعلم اوس نور خبرې کوم الکا د توپک گزار وکاو د توري نو ان الرمي بالنيبان اليوم لا يصيب هذا القصد نن سبا د غشو کار ما دشمن نه خرابي خبر پوښوي نو د کافر سره جاده جاز پیدا کا تو ته تو پیدا کا مقابله کوا دا چې نشه بس تیارې بلکې او نه ورزا او الله بکی دا الله عز وجل سره خوارق نه ښه اسباب بلټي پس باندې بجن کوي سپوږ په خبره باندې دام یاد و هر وخت یې تیارې بکی ومن رباط الخيل دا من قوت دا مستقم بیان شو او من رباط الخيل هم دا شو د رباط ترجمه دوه کړه ده یو ترجمه دا چې رباط مصدر دی فعال په معنا د سو مفعول تدلیشی اسونه او سوق ترنګ اسونو مخکې ته رابطه مخکې ویلو کدی موضوع کې خپل اسونه و تړي په وخت جنگ پدې کېدو اسونه و تړي یا تړل د اسونو یا تړل شي اسونه دا پکې مولانا شان ورشا کشمیری مرحوم او خبره کوي هم یاد و خبر نه د کومې زمانه خبر ده د بخارا او غیره باندې حمله کی بادشاہ د مليانو ته پوسو کو چې سبا خلق ټوپک پیدا کړی شي لوګ ټوپک او ټوپک بدعت د تور جنگ بکاو د غش بکاو د نيزو بکاو او ټوپک بدعت دی خبره پوښي اوس دغه ته اوس څنګه بدعت خلاف کوي نو خبره واخله و اعدوا لهم استعمال ته یاد نو کنه چې د کفار مخالفه تیارې وکړي دې تیارې نه کوي دا بدعت دی څه پوښتنه کنه موږ بدعت ته وایو چې دین دا فرض دی ټول استعمالو فرض دا نه ده ټول استعمالو په یو خاص وخت کې فرض دي کوم وخت کې بل شي نه او چې بل بیا بل شي کوا دا نه چې ټول فرض ده من حضرت دینه خبر ده دا خو دین دی دین دی دین د پاره د دې حفاظت لپاره کوا په دین کې د اسلام مور کوا دا دین دی او د حالت توجه نه راځي کتابونه چاپ کوا دا خو دین نه دی د کتابونو په دین خوريږي کتابونه چاپ کوا حدیثونه چاپ کوا نو وایا د دین د حفاظت پر هر کار کوا د دې ځان مطلب او دین ځان دین خو ځان نشي دی منځونه دی روجي دی حجونه زکاتونه ټول دین بل دی او دا غیر لپاره د اشاعت او د خورولو د دې ټول خبرو التزام کوه ترجمون به یروي په دې باندې په دې مذکور باندې په دې تیارشي باندې مستطاعتم باندې عدو الله دا الله دشمن وعدوكم دشمن تاسو تاسو خلاف ارم دي المتربصين بكم الدوائر الله يعلم الله يعلم بیا دوی کتابونو کې چا چې کتابونه ویلي الله تعالی ویل شي دل شي ویل دی ویل شي اطلاق لري مرکي مرکي شاید ول مراد قوله او دا الله لا يزور اکثر خلک یې نه مستعملو لیکن دوی په نهج البلاغه کې اطلاق غالب الله شوی دی اسوق العالمه بل هم لا طالبونهم محاربین معادین فکر وسه تاسو خبر نه دي څنګه چې دشمنان دي وما تنفقوا من شيء سچ خرج کوي سچ خرج کوي څه شي جل او قل ډېری کله فی سبیل الله د الله په لار کې وجوه الخير والطاعه په جهاد کې هڅ یوفى لكم پورا بدل کړی شي دغه شی ولا دا پیسې دغه روپۍ دا چې پرې کې ټول باندې کې لاري بدل پتا څه ورته ځین شي کې وان جنحو للصلب کدا خلق کافران مایل شو صلح ته نو فجنه لها تو تمایل شا هر وخت جنگونه مکوا تم صلح کوا او سلم مؤنث مذکر دوا جوړ شي نو کوی دا منسوخ دی پاد سیب باندې اسو کوی نه مخصوص دی په کتاب کې دی وی چې نه نه منسوخ دی نه مخصوص دی هر وخت کې کې دي شي جنگ لازم نه دی ان لفظ منطق المجید على مدرک الامام صلاح الاسلام و اهلو که جنگ وی که روغ وی لازم دا چې همیشه به جنگ وی یا همیشه به صلح وی هر وخت کې وره وتوکل الله اعتماد کوه په الله فوز امرك اليه ولا تخف وبالمؤمنين او ستاين داد کړی په ایماندار مهاجر انصار باندې والله بين قلوب الله ميات الذي زلوه ملکه او دا سميرا لو انفقت ما في الارض جميعا كتخرج شي سمکه ټول دي ما الله بين قلوب من او پیدا نه کوي کار خبره دا دا بادشاہان او وزیران راځي وزیر اعظم او غیر راځي هر یو راځي چاله 1 لاکھ ورکی چاله 1 کروڑ کی چاله 2 کروڑ کی کو چا وزیر اعظم خو خالي خوشي بیا دل بدل شي تاسو نه کنه چې خپل پاکستان ګوره د پیپل پارټي تر څومره خلکو نو به نظیر سره مرګي بیا سپارې شو لاره په خپل پوه د سوایا د نواز شریف سره څنګه چلو د په بل وال هر وخت کې په لکونو کړون دیوال پروا نه او بیا وبسي او د پیغمبر خدا مالک نه چې هغه څنګه وو لکونو عربو نه په هیڅ شي باندې واپس کیږي نو قرآن چې لو انفقت ما في الجنان ما لك دا نو ته پیدا نه اوشوی کله بخاری د نمبر 4 او د نمبر 5 صفحه حدیث ته یاد دي ابو سفیان نه هرقل تفوس کوي چې کم خلق د پیغمبر خدا مرګري شي اوري وینا سختت لدی وی اوري وینا د دین سره د چا چې محبت پیدا شي نه د دین پیغمبر خدا بیا اوري نه لو انفقت ما في الارض ما انفقت او هغه چې تابع دي ایماندار دي نو په دې تبعکه کې په دې نحویانو بحث کې شروع شو یو د دې راځي چې دا عطف شي په الله باندې دا په کې چاوي دي حسبک الله وحسبک من اتبعک خو دې وجه دا خبره د ځای په محل درسه کې مقبول دي معود دي حسبک الله ما عمل تباکا کافی دی تعالی الله سر د اتباع او انستار پرم کافی دی مرګ د پرم کافی دی پدې پوښي او چاوي دا منسوب دی پکا باندې حسبک الله وحسبك من وحسب من اتبعك تقعت خو په دې ما اعتراض په کوم مسله کې شیخ موجود دی مدد ګوري الله هم کوي امرت مسلمانانو کوي لیکن د کفایت خبره الله فقط دا بنوي چې الله عطف شي دا بنوي حسبك الله ومن اتبع معه اتبعك ستاره پر او ایمان دار پر الله یا وانتم مؤمنین فحسبهم او دلته واو په معنا معام کې شي او دلته بیا یو بل خبره کوي یو ځل ابو حیان اندوسی دا مشهور مفسر د بحر محیط چرته یو قصیده جوړ کړی دا د ابن تیمیه په صفات او ابن تیمیه رحم الله د خبره پیښ نه غوي په دې کې خدا دې وران شوی دی دا د عربي په لاته ټیک نه دی وی سی دې داسې وایي ابن تیمیه او پیغمبر خو نه دی دا نشي ویلې مدد کولای شي ايدک بنصره وبالمؤمنين شي خدا نشي ویلې چې حسبک الله ولتبک الله کافي دی ایماندار کړي نه کفایت فقط الله دی یا هو په مان لمه دی او یا مبتدا شلو خبر رو باسا داسم وای او دام ویلې شي چې حسبک وحسب ولتبک دا پکې لږ یا ایه النبی حرب المؤمنات اے پیغمبر ته کا ایماندار په جهاد باندې یکون یکون اصل انشور صادو کوم پتا چې شل تر ثابت قدم غالب او ضرور شي په 200 باندې که پتا چې سل کسان غالب بشي په ضرور باندې دلته راځي الله خبر ورکړي شل تروي په 200 سلوي په زو نو ته به وای نه او چې پلان کیږي کې دوه مسلمانانو غالب شي ولې دې ظاهر خبر دی واقعاتو کې انشاء او امر دی کپتا ته کې شلوي زور وشي زور دشي غالب دشي ثابت قدم دشي یو خبر شو نو دا ځان خبر شو سو کوی دا حکم منسوخ دی اسو کوی نه تخفیف پکې راغلی دی لاول وی چې یو تن بد دوه نه لا دوه تن بد رسونه بیا به یو د دوه سو کوی دا حکم منسوخ شو سو کوی منسوخ نه دی بلکې تخفیف راغلی نه پدې په تر کې بحث دی چې تخفیف نسخ دا او کنه سو کوی نه دا سو کوی دا من الذين كفروا غسل کسان لکم غالب په بزرګ کافرانو باندې د انهم په دې وجه باندې قوم دې نه پويږي اغي د الله نو د قیامت خبر نه دي اي هو جنگ ثواب دوار نه کوي اي هو جنگ د دنیا د پاره کوي او تاسو د دین د پاره کوي الان اوس خفف الله عنكم الله پتہ تخفیف او سپکواله وعلم فوش الله پاک الان خفف والان علم ان فيكم ضعفا چې پتہ څه کمزوري سوکې په خاص ځوانان وای اوس بډاګان شو کمزور شو یا سو کوئی مخکې تاسو په اړه سیوا وا د دین په یاترا استقامت ته پکې زیاتو مدد الله نه تاسو تفیز د مسر وم الله تکو تو سا کم دی ور اعتماد کمزور شو اوس دلته الان خطف الله الان علم الله اوس الله واقف شنو مخکې نو واقف دا اعتراض چې الله مخکې واقف وو وی دا تعلق د عالم دی په دې باندې د علم خو د الله مخکنه وو کو تعلق د علم په دې خلق کوی اوس راغی دا علم د الله مخکنه خو تعلق د خلق ورجراغه په دې وکی اوس الله تخدوستو او الله عالم شو الله اوس عالم شي الله علم پتا سو پوری ول خط تاسو عمل وکړو چې پتا کوم ځای نه کچې دوی پتا سو کې ستل تن صادق قدم یې کړ چې تلوي سي لږ بیا وایا ظاهر کې خبر ده واقعاتو کې عمل به نو خامخا دې تیشي سل صابر 200 تا اګه تاسو کې ضروري غالب شي غالب شي غالب شي او تین شي 200 تا او الله مذکور کې صبر کوي ما کان نبی ان یکون وسره ندی مناسب چې د پیغمبر د پاره سوي قیدیان یو قرات داری ما کان نبی یو پیغمبر لره مناسب دی نو کوجا پکې شکیرا او نبیون نه کیرا پتیا کړه ته کیرا نو هر پیغمبر پکې کیرا او زم پیغمبر پکې نه نشو نو ما کان نبی یا بکرت ما کان لن نبی ندی پکار دی پیغمبر لرا دی ماحول پیغمبر لرا دا پکې وایو مخه نه کدا چې شي د خاص پیغمبر مطلب شي اګه عام شي عام شي دلته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاتقین غلامت کوي خدا سے ورته نه وای ستاره باندې پکارو خطاب د عتاب وته نه کوي نو خطاب کوي په طریقې د سمان د غایب باندې د پیغمبر مطلق د فاره یا د پیغمبر د فاره د پیغمبر د فاره پکار نه وانما عبر بذلك خلقت به حتى لا يواجه العبيلتا زما یو مرګره خان بادشاہ زمو سره خطا سپاله او تعلقات هغه دی د خاص خبر ډیر تبا کوي کنه نو بس کله ول شي لري خلاف بیا وای دا ټول خلق مشرکان دي او کله په عمران علی مسلم په اسمت کې دا چې انتحار رسول الله علیه و سلم دا څه نو د څه کې شروع توخي وي په قران کې عقاب کم دی په پیغمبر او دا د منسوخ هغه بل شي دا د منسوخ نو تی منسوخ کول شي خبره کوانو نو ګپ لګول غزا شي تفاصیل ځان سوي اذان ده دوستو برانی چې دی قران کې څه عقابونه شته او دوست دوست خبرې کوي دا دوست وي دا د پکار نه دا د پکار نه دا د څه نه چې کنځل دی وهل دی خدا د پکار نه یو داشو او بل دې به هم راشي چې پیغمبر خدا سلام دا کافران وجلین دي خو دې څه پاکي ومه دا راشي زوبشي دریم باندې په سورۃ تحریم کې چې الله پاک وایي چې پیغمبر خدا دا کار کړی هغه راشي نو بل مقام به هم راشي سلور مقامات راځي ابس وتولى عن جاء العما فسلور مقامات کې عتاب خبر عفى الله عن لما اذنت له دا ټول عتاب او پرنوال بیا مستعار شو په سوال د پاره د مبالغه په القتل لانها لمن عند حرکته سوال کو سخی چې قتل وشي نه سره بیا کین شي نو توای سخی شو ټینګ شو او تريدون على الدنيا تاسو اراده کوي سامان دنیا او الله اراده کوي د اخرت نو وکړ یا رسول الله ستا قوم دې ستا اهل دې پاتې کا شچ الله په قبول توبې وکړي عمر یا رسول الله ته دروغجن ویلې ته وستلې سره جنگیدلی د مخ کې کا چې سټونه ولوو عبد الله بن رواحه یا رسول الله یو خړګي وګورا یو مېرا چې دې لري پکې وي ال تور بل کو دي وردن کا عباس اوردل دی قطع ترحیمه کړی شي ریکارډ کې دلش قسم جواب ورنکو چا ویل ابو بکر صدیق خبره باخلی چا ویل د عمر باخلی چا د عبد الله بن رواحه سره وته په الله د چازو نرم کی حتی د پوی نرم شي او د چازو سخت کی حتی د کان ما شانس تا وکړه د ابراهيم عليه السلام دی وای من تبعانی په مني ومن عصاني یا الله که زما تعالی زمانه دی اګه څنګه فرمانه ته بخون کې مهرباني مثل استاد وکړه مثل د عیسی دی ان تعذب په انه عبادت او ان تغفر لهم کعذاب کې بندګان دي بخې ضروري مثل استاد عمر او موسی اسلام دی رب مرسل دا اموال خدای مال ختم کی زمین مربوط کی شیوان حق تیرو لگا مثل استاد عمر نوح علیہ السلام دی رب دی لا تر رزین کاتن تجارا تاسو پکلان یو تن بقیدونو مگر یو پی جور کئی یا بیسکو عبداللہ یا رسول اللہ عبداللہ مسعود سویلی بیزا دغر اسلام چپ شما دی خو یې دما چې کې شي مکان له وځي پیغمبر خدای سهیل بن بیضات بس اوس په دې باندې بحث دی چې آیا پیغمبران اجتهاد کوي کنه کوي او د بلاد پیغمبر اجتهاد وکړي او وحي لا خلاف راځي ان النبي عليه السلام قد يستور وانه قد يكون له خلاف ولا يقر من الخطاء فخطا باندې کېږي دی نشي ما تاسو له حسامي او عبارت له بیا به توګه ما نو ما په یو دغ باندې درې څلور مرغې نشته والصحيح انهم كانوا لا يقرون عن خطأ ديك خبر دارا چې پیغمبر علیه السلام په خطا اجتهادي باندې ولا قرار نشي ورکړي څه مطلب شو اجتهاد کوي یو خبره خطا هم کیږي دو خبره او قرار ورنشي ورکړي په خطا باندې نو دا ټول دلته هم دغه مسلې بیا وسره علماء لیکي چې کومه راي اسباب ده د ابوبکر کې د عمر زائد همانی د عمر لیکن دلته ابن قیم وایي اکثر علما وایي چې راي د ابوبکر اسباب ده نو 176 صفحه جلد 2 کې نقل کړي چې راي د دوه چاته تاسو پوهیږئ کوم پوهیږئ نه پکې راځي وایو قد تکلم الناس بأي رأيني فستر فرجح الطائف قول عمر بهذا الحديث ورجح الطائف قول ابو بكر ځکه چې خبره پدې کې نه پاتې شو د تیر شوی لیکسرا د الله غسر برابر شو او رحمت دې دکې هغه په غضب غالب دي پیغمبر خدا تشبیه د ابراهیم او عیسی او تشبیه د عمر د نوح او عیسی او خیر عظیم حاضر شو خلق قیدیان مسلمان شو او دانی بشان مسلمان ووتل قوت راغې په دې باندې موافقت په پیغمبر سره وکړه سره راغې او د الله موافقت سره راغې لکه خبر پرې ته تل شو او نظر صدیق ډیر کامل له فإنه رأى ما استقبل الحكم الأعلى آه، آخرا وغلب جانب رحمة على جميع قوته لسجوهات نقل کړی او بس ترازی چې نبی رسول الله وته یو ځل او سترګو نو خواني او مل فاروق یا سره ولې جاري کله جلا خبره ماته زه به مجالم اکلی ظرف وګړو کنه دی عذاب دا سراغلی الله په کوی نه کوي دام پکې ده په یو یو بوکان پکې ته لوري بوکان ته پکې ته بکا فقال اسلم ابكي الذي على الصادق من اخذ في ذلك عذاب علی عذاب ادنى من هاشته انزل الله ارشي پیرسم دا رحمت توجه نه دي چې عذاب راشي ته دنیا غواړي پیغمبر خدا دنیا نه مقصد دا وکړ نو اگر کله بعد واپس ته کان ته مصیبت واره دا پکې 75 صفحه 175 کې په جلد 2 کې زاد المعاد بهر تقدیر دا دی ولستو ندی پکار ندی مناسب د پیغمبر مطلق دفارا چې دا غره پاره قیدیان وی حتی چې د پوره گیتی کی پزمک کې تاسو یاد کوئ سامان د دنیا او الله یې رد کوي د آخرت بیا وای مولانا مودي په شان ورشته شه ورکنه وای بای صحابو نه دا غلطی شوی دا اه صحابو بیا خبر سو خو صحابو کې دنیا اوس د قرآن پیدا او خبره کوا نو ستاسو خبره کوله منكم من يريده يريد على الدنيا ولا يريد الاخره بیا پس خبر کوم دا دنیا یو مسلک ته چې الله د کوم شي اراده وکړي هغه بدلیږي نو نو چې الله اراده اخرت کوي نو بیا خو بدلیږي نو دا اراده دنیا څنګه وشو دلته اراده نه مراد رضا ده دا الله اراده ده یعنی خوخی اخرت پی خو تعویل ته اراده شو للمشاکلتی او الله زور ورګي حکمت ورګي نو دلته وايي يعلم ما يليق بكل حال ونهى عن اخذ الفدر حيث كان الاسلام غزا وشوكه اوس دلته بیا راځي چې بل ځای راشي فاما من بعد واما فداء حتى ذو الحرب اوزارها یا غي وخت دا بل وخت اسلام تازه دی دشمن مضبوط ته فدیه مالا اسمان مسلم مضبوط شو دشمن کمزور شو اوس کې پیدا اخلي اک احسانات کوي لولا کتاب الله سبقه کله د الله لیک مخکې شوی لمسکم فيما اخذتم رسل متاستا په هغه مال تاسو کې عذاب عظیم لوی عذاب د لولا کتابو کتاب منه مکتوب یا خدای الله کتاب دې په لوح محفوظ کې لیکل دي چې دې صحابه ته سنوي یا عذاب دو کوم قوم ته چې مخکې وضاحت نشوي دا پکې ویل شي یا دا وایا مجاهد چې خطا په زیات نشي غلط سمعم دعا یا پیغمبر خدا او صحابه معذب کوم یا اهل بدر معذب کوم او چاوی دا ټول پکې دننه کا دا ټول پکې دننه کړل ته پکې وا ان مفاتم رضی ولا یوزنی ای کل مال من سد دا دی کل ما تقدم دا ټول پکې دننه کا کنه لیک د الله طرفنا فیصله مخکې شوی رسول الله تاسو ته په هغه مال کې عذاب له فکلو اوس څنګه چې له خلق له خړای مما غنیمتم دا فدیم پکې دنه کو غنیمت پکې ټول دنه کا خړای دا هغه تاسو غنیمت کړی دی حلال حالکم حلال او طیب خالص دا تاکید د اباحت په کلمات العتاب من الشرك ملامت را سختی را او یې د الله بشک الله بخود مهربان یا ایه النبی قل لمن فی یدیکم حتی عباس ته یا نور څوک یا څوک شي راغلو پیغمبر خدا ته ویل کو څه پیګرا وړه دلته راځي پیګرا ناغسته ته مسلمان ما زه په زور راځتلم پیغمبر خدا ورته کستا خبره حق وینه الله بدل درکړي ظاهر استادن خلاف وو د خپل نفس دی ورکا د دو ریرو ورکا د نوفل او د عقید او د خپل دلی رتبه دی د عمر یا رسول زمان سره دور شیع نشتی یا غمال دی خخاو تا او د فضل مور او تا او تی خبر نی ما چی ما تا پتی جنگ کسی کیگی کسی حادثه پیغ شوا نستار فولکی ولی عبدالله و عبیدالله و قسم دا ستا او د عبدالله و د عبیدالله و د قسم دا ما یا رسول کچا خبر کری پدی وقت وصوک نو قال عباس أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فليس خبر وغير الله ولقد دفعت إليها في سواد دا پیسې ما غلط پټي ورکړي بیا نقل کوي یا الله ما الذين خلق شل مريدي او هر مريد په شل روپۍ کې معاملې کوي او الله زمزم را کړی او دوش نګرم زما د زمزم مقابل نه وځي او د دې بل خبره چې الله بخشي کې دا انتظارم کو څه دې کم کړو بیا راځو ته کړی زه ته چا کوي نه خې کم کړو چې روان دي پر په دمه د مسجد ته وړې نشي دا غینه پس پیغمبر خدا ته ګوري حرسن چې دې ګوره په دې پیسو څومره مهند دا خبره په دې روایت د بخاری شته او مين خو له پیسو سره خلکو ويغفر لكم الله غفور رحيم اکه دی غواړي خیانت ستا خبر په عباس کې او خبر و ظاهر ان من اطعامه لسائل الصلاه صيغه ده جمع ده هغه دی پکې وینو پکې ده اکه دی غواړي کې بیا تا خبر کې دوکستا وعده بیا ما کوي فقط قال الله من قبل دي مخکې خیال کړه الله تعالی د کوپر نقص میثاقي فامکن طاقت ورکړه تعالی تعالی تمکن درکړو تعالی طاقت کوم هم د دې د نیو او الله علیم حکیم ان الذين امنوا وهاجروا چا چې ایمان هجرت کړو وجاهدوا بمالهم جهاد په مال باندې هاجروا المهاجرون هاجروا وطنوا وتركوهم لأعداء دشمن ته پکړو بیا اموال په سبب هغه خلاع او سلاح په اسونه کې خرج په وسلو کې او ان تقوى المحاويج خرج محتاج او ان قسم په ځان باندې وإن ستسألوكم كما تنواري في الدين فعليكم النصر فتاسو مدد لازم لطیفه در تبیا وبخا په دې په خبر کې یو سړی و اوس نن خو وفات ته ژوندې لري هم شر سړی نن دا عبد الرحیم او دا د صابون کارخانه او افتاب سو دا په کارخانه کې دم شپه ده درې کسان یو زېما یو مولانا خان بادشاہ مرحوم دی یو مولانا شیخ القرآن دی زما او دو خان بادشاہ سره بخیر هغه صحابه رئیس نشي اکه شي دا ټول درو دا څه کوي نو زه ته کړی سه کله بل سو په دې وخت کې هغه جواب ورور دي نو په دې وخت مولانا صاحب پنځپیر غوسه شو دا یې څنګه تکش دا هغه جواب مونږ څه کوله پوه شو چا چې ایمان او هجرت کړی اوس خبره کوم په حتی معاویه کې اوس لاله په مهاجم ته زمو خبر په انصار کې ته اوس راشي ته دا ته دی دی پوه شو بل دې وسوي ما خروشی چې کوم دی د مصر د روس چې کوم دی مشر دا هغه نه مکه ستالین نو لیلن وغیر کې شي دي نو دا هغه متعلق شي دي چې هغه دوی خروشي څه ته لا په خپل یو دقه هیڅ نه کولې زموږ مخکې دقه ما ما نشي کولې مطلب الته خدای دا نه یې کړي دا څه کول شي نه کته یو خو بس یې دې کنه ما وی هغه وخت ته یاد نه تاسو څه ویل شي یو ځل موږ لارو دا مولانا اکبر خان په کېو مولانا عبد المستعان په کېو بیا طالبان مجاهد مجلس شاګردان دوستان په کېو مولانا محمد شریف پیښور کې سکندر پوره کې ناشته ما خدا په سره کړو چې زه اړو غږ نو چې سوي هغه دی وای چې سکه هغه دی کوي نو خان بادشاہ مرحوم ویلې کنن چاغه کو ډیر خدا که چاونه ویلې نو بیا ګورم چې خبرې نه زه پوه شوم دا ډونکې ټول ماته وایي ما او دې چې تاسو ته وضاحت نه کوم مناظره راځي نو دسي چې خامخا نو ما وی چې بس پیاره بو کو را بش خان باچا سمي د خپل استاد او د مشر څخه مناظره کوي نو مناظره